څلور ټکي ذکر کوي د باطل پرستو قران کریم فرقان بیلون کې او د حق او د باطل نو اخر کې د باطل پرست او پرست دی چې باطل پرست تاسو وي نو یو نه خې سورته همز کې ذکر کوي هغه دا ده چې پرستو په سوا په شیشه خبرې کوي او ایبونه وپس کوي لګي په شیشه خبرې کوي ایبونه بلګي او په مال وړي رمینی وایل لكل همزه رکتی شي تبال شي او تمه ماتون کی چک لګون کی وما ادراک من اتما او تا ته څه پته را چې څه ماتون کی نار الله المنقدا اور د الله ر بل کړی شوی آغا تطول ولا لفدا چور خیج زلونو تا ان آل موسدا یقینا دا په دې باندې باندې کړی شوی قیامت ممتدا هغه ستونو چې ګمرو وکړو کی سورۃ فیل کی دوه منخه ذکر کړي چې د دین ځایونه بروانه ای هغه ته چلونه جوړی جماعتونه بروانه ای مدرسې بروانه ای ابراهه ته نه قتل چې هغه بیت الله د سترګې خړې کړې وي نو دا دار چې خپل وخت مطابق کاری نو نو جماعتونه او مدرسو ته سترګې خړې وي الم ترا کې برب فال ربک بیا صاحب الفیل آی فکر دې نه کړي چې سکانې کړي وی رب اتیان والو سره علم یجل کېدون فی تذلیل عینه وګرځول چې کمنو تدبیر دې په تباہی کې وارسل علیہم او را لګلو په دې باندې را خوشی کړو په دې باندې مار غان ډلې ډلې ترمیم به اجارت من سجیل وشتل وې دې لرا چې کمنو پاکانو کوتکانو باندې سجل ټکرو باندې فجارهم کاسم معقول نو کړه دې لرا بشان د بوسو خوړل شو لکه خوشان سورت قریش کې درې منغه ذکر کړي چې و مال باندې و مېني مال د پاره وځي کمنو دوبای تا سعودي تا او دارنګ چې کمنو انګلند تا تایلند تا او سره چې کمنو امریکې تا هغه ته هم چې کمنو مال لسی رواني د هر بیان ملک ته مال رواني او د دین د پاره د کور جمعه ته نه راکړيږي لیلا به قریش واریان تیار دی د قریش لا الا بمر لتشتای مین د دې سفر د جمی او د وړي سره چې جمی کې یو طرف تر روان دی وړي کې بل طرف تر روان دی نو چې الله ولا په عزت ور کړو نو هغه پری خو دو فلی عبدو رب آدل بیت نو عبادت دیو کی او غلامی دیو کی درب دی کور اللذی آغا تمو من جوئن چې خورای په دې باندې چې کمنو من جوین د لوګې نه خوراک خورولې په دې باندې د لوګې نه فامن هم من خوف او بچکړي دي لره یاري نه سورت ماعون کې سالورم نه خاطر ذکر کوي چې اپ پر دغه چې په کمزور مخلوق سره به ظلم کوي او د کی بولا ور کوي کمزور مخلوق سره به زیاتې کوي اره تلذي خبر کوم دا کس نه چې دروځن غړي قیامت لا فذالک الذین تعالی هغه کس چې دا کړه ورکه یتیم لرا ولا یحوز علی طعام المسکین او تیزی نه کوي په خوراک د غریب باندې نو علا کته مزګزار د پاره دا کسان د پاره چې دې چې کمنو منځونو نه غافلا آ کسان چې ریزان دي خلکو ته او منکې معمولی ذل لرا دا بیان دا حق بیان چاته نه کوي ويمنعون الماعون منکې معمولی ذل د سورته کوثر نه تر سورۃ الاخلاص سورۃ الحب پورې سرور نه خلا پرستو ذکر کړي اوله نه خلا پرستو چې دیو په مال او په بدن کې د الله تابعداري مال ویم د الله بدن ویم د چای د الله د په مال کې او په بدن کې بعد بل چا غلامی نہ کہ مجھ سے وجز خدا کی کسی کی حضور میں اپنا جبین نیاز دکان جائے گا اللہ بولت بنے متنور کی نشستانه سر به پاتې کما سورت کافرون کې بل نه ذکر کړي چې دیو مکمل بایکاټ کی البرا مکمل بایکاټ پکې باطل باطل نه قل یا ایو الکافرون وسوا وکافران لا عبد ما تعبدون زبندگی رکوم دا هغه چې تاسو کوی او تاسو بندگی نه کوی دا هغه چې کومه ولا نابدن او زیب او زنیما چې عبادت کوم آینده دا چې تاسو کوی او تاسو عبادت کوم چې آینده دا چې کومه دویم فرق داري چې لا عبد ما تعبدون د استاد ما استادو معبودم جدا او زما استادو طریقه عبادتوم جدا طریقه هم جدا عبادت هم جدا لکم دینکم ولی دین تاسو له چې کومو طریقه دی عبادت بلا او مار چې کومو طریقه دی عبادت بلا ولی دین او مار له بدل زما دین نو سورۃ النصر کې او ته بشارت ذکر کړي چار کله بایکاټ کو لا چې کومو ډیر ګرانو لاسو ګرانو بایکاټ چې کمنو ډیر ګرانو اگر کو یم مسلمانم بلارزم کدار مشکلات لا الارا کزان ته مسلمان وانو را باندې را باندې راځي ځکه په لا الارا کې ډیر مشکلات دي ډیر مشکلات پراتی دي نو چې کله دې دا مشکلات برداشت کړل او بایکاټ ته وکړو دا الله تر طرف نه وځه مدد دې راشي اذا جاء نصر الله هر کله چې راغی مدد الله او غلبا چې کله راشي مدد د الله او غلبا وی بخل کله راځي د نکیږي وا په دین د الله کې ډلې ډلې فاستبی بحمد ربک فاکب انوا مستعین ربی واستغفره بخنه غواړه الله نه چې دا سورۃ نازل شو ټول صحابه کرام خوشاله او خوشاله خوشاله کېدل او ابوبکر زړل ناغي به ته وي دولې جاړې وینو ګورې چې محبوب نه دراله وتوي چې فستا په به هم اذا جاء نصر الله چې ستا کار پوره شو استغفار کا چې محبوب جدا کیږي صحیح لړا ورتي یار من چون شد جدا فریاد من پیش خدا هرگاه خوام کی دعا الله یجمع بیننا یار من چون شو جدا پیچ میں یار ران جدا شو فریاد من پیش خدا زالا تخفل فریاد کما فریاد من پیش خدا ہرگا قوام ای دعا اللہ سے امداد دعا کو چھ بیا من پلی قرآن باندې را جمع کا اللہ یجمع بیننا واستغفرو انہو کان توابا آغا اللہ رے بخون کے آغا اللہ رے ذرزا کی دن کے سورت العاب کی نمونہ مدد گئی سایسلا نارن زردا چې ډډوزه وشي پور باندې ذات لهبن پاش لمبو والا باندې او خدای ومو حمال تلاتم بعد واما د بارون کې د خشاک چې خشاک راړو او د کمندونو خشاک په خزر راړي او زماره پیغمبر دشمنی کوي چې هغه چې کمدنو د کامیابی وا سبب د کامیابی او سبب د مدد چې هغه ایمان او توحید او فلک او بناس کې داږي چې کمدنو حفاظت ذکر کړي ولا قوة للمستقيم الحمد لله الذي فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء الله على كل شيء قدير الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وله الحمد في الأولى والآخرة فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشي وحين تزفرون لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش الكريم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد كما أنت أهله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كما هو أهله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كما هو أهله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بعدد من صلى وصام وبعدد من قام قام وقعد وقام اللهم صل على سيدنا محمد تجازي عناءه وتجازي غناءه ربنا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا أول الأولين يا غياث المستغيثين يا كاشف الكرب المكروبين يا مجيب دعوات المضطرين يا مجيب دعوات المضطرين يا كاشف كرب المكروبين يا كاشف كرب المكروبين يا مجيب السائلين يا مجيب السائلين يا رب يا رب الأنبياء والمرسلين يا رب الأنبياء والمرسلين يا رب الملائكة والروح يا رب إبراهيم ويا رب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويا رب الصحابة والتابعين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا إليك ربنا فحببنا إليك ربنا فحببنا وفي أعين الناس فعزمنا وفي أعيننا ربنا لك فذللنا ومن سيء الأخلاق فجنبنا وعلى صالح الأخلاق فقومنا وعلى الصراط صراط المستقيم فثبتنا وعلى الأعداء أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وخليلك وحبيبك وشفيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وخليلك وحبيبك وصفيك محمد او یا الله من عاجزان ګناګاران چې کوم نه خپل کتاب تکین ولو یا الله العظیم د وسنه یا الہ العالمین زمون په جولای کې دا سیز نشته او هیڅ زمون څه عمل نشته الله شرع مونږ ته وړاندې کو او تاسو وسیله کو سیوا ستاسو نمونه او ستاسو رحمتونه یا الله یا الله ستانو منا ستاره رحمتونه او استاد خو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام درود یا الله تعالی ته وسیله کو یا الہ العالمین زمون لاسونه مونږ ته تامل لو چت کړی دی یا الہ العالمین دې دعا توفیق چې کوم نه یا الله لکارا کړو یا الہ العالمین په دې جمعات کې یا الہ العالمین په لکو کړو ګناهونه توبه واسو یا اله عالمین موږ ته زموږ ګناهونه معاف کړي یا الله یا الله موږ په سالمه ژوندۍ کې په ټول ژوندۍ کې یا الله ډېر خفه کړې یا الله موږ ستاسو خفګان کارونه ډېر کړی دي یا اله العالمین زموږ د سوال دی الله چې موږ معاف کړه یا الله زموږ مور او پلار الله موږ ورو خوندې یا الله زمونږ نور ټول رشتہ داران یا الله زمونږ استادان یا الله د ټول ټول ګناهونه معاف کړه یا الله یا الہ العالمین د ټول ټول ګناهونه معاف کړه یا الله یا الله دې قران کریم کې زمونږ په وایلو کې ډېر کوتاهي شوي دي یا الله په اورېدو کې مرانګیر زیات شوي دي یا الله ته داسې ذات یې چې یا اله العالمین ته ګناهونه په نیکو باندې بدلای یا الله زمونږ ظاهري صورت د نیکای یا الله په نیکای باندې بدل کړه یا الله یا الله دې قران کریم لا طالبان ګنا عوام ګنا یا دا ډېر خو مینه باندې راغلی ستا سره مینه وه کتاب باندې مینو یا الله بارانونو هر قسمه موسم کې یا الله او راغلی دي یا الہ العالمین دی محلی والا او دی کلی والا یا اللہ دی ملگر دی انتظام کڑو یا اللہ مالی او بدلی تعاونی کڑو یا اللہ تا تا طول معلوم دیا یا اللہ بس تفق پل مینا حسودو کا یا اللہ یا اللہ تفق پل مینا حسودو کا یا اللہ یا اللہ تفق پل مینا حسودو کا یا اللہ یا الله پاوری دن کو ناری نا و زنا نو بانی یا اللہ خپل مینا و سودو کا یا اللہ خدمت کا ان کو مینا و سودو کا یا اللہ اچھا ہر قسم خدمت کرے یا اللہ یا الہ العالمین یا رحم الرحمین قرآن مجید یا اللہ پدی کے من سر اچھا مرست کرے یا الله خصوصا زما والد محترم یا الله زما او خیر دی یا الله زما والد محترمه یا الله زما ټول استادان یا الله العالمین دې ثواب غي تورسه یا الله یا الله موږ خپل رضا لپاره قبول کړي یا الله یا الله زمون کورونه زمون غرونه او خپل زمون رشتہ داران زمون مال او دولت او بچي یا الله خپل دین لپاره قبول کړي یا الله ټول خپل دین لپاره قبول کړي یا الله یا الله زمون کورونه او خپل زمون رشتہ داران یا الله زموږ په مور او پلار باندې الله خپل مینا او سود وکړي یا الله یا الله تو سر د رحمت معاملې وکړي یا الله یا الله تو سر د رحمت معاملې وکړي یا الله یا الہ العالمین ان استادان الله موږ د دې دنیا نه سفر کړو یا الله یا الله یا اله العالمین دا غي نسلونه په قران او سنت آباد کې یا الله یا الله نسلونه په قران او سنت آباد کې یا الله یا اله العالمین یا الله د ژوندو استادانو مراکز هغه په قران او سنت آباد شي الله یا الله د حضرت شیخ القرآن رحم الله مرکز دا په نسل باندې همیشه د پاره آباد لري یا الله یا الله په قرآن او سنت آباد لري یا الله یا الله زموږ د ټول استادانو مراکز یا الہ العالمین ته قرآن او سنت او داغي په نسلونو باندې آباد لري یا الله یا الہ العالمین په دې حاضرین مجمع کې او ریدونکو کې غایبینو کې ټول مسلمانانو کې زموږ په کورونو کې یا الله دا سه حاجت کوي چې یا اله العالمین تا ته معلوم دي چې چې ټول را لګلي وي یا اله العالمین تا ته معلوم دي یا الله ته دا غیر ضرورت ټول چې کوم د غیبی خزانو نه پوره کا یا الله چې چا د سبي ماراني یا الله ته چې کوم دنو الله صحت کامله عاجله ورکا یا اله العالمین حاضرین ملګرو کې یا الله چې چا قسمه حاجات یا الله یا الله تحت معلوم یا الله هغه د غیبی خزانه ختم کړه یا الله یا الله زمون کورونو کې په نور ځایونو کې چا څه قسمه قرضې وي یا الله خصوصا یا الله زما مشرور دا غوسه مشکلات دي یا الہ العالمین دې لاسو په خاطر خپل نمونه په خاطر یا الله هغه مشکلات چې کوم نه ختم کړي هغه الله هغه مشکلات او تکلیفونه ختم کړي الله چې چا اولاد نیوی د توله نیکان صالحان اولاد ورکړي الله چې چا نارینه اولاد نیوی الله توله نارینه اولاد ورکړي الله چې چا کورونه نیوی آباد کنارینه وي او که زنانه وي الله دا غي کورونه په خيسته او رشتو باندې آباد کړي یا الله یا الله ته دا غي کورونه په خيسته او رشتو باندې آباد کړي یا الله یا الٰه العالمین په ټوله دنیا باندې اسلامي نظام راوړي یا الله یا الله ستاسو نوم د پاره او ستاسو دین د پاره یا الله علمان په لارو کې راخ کړی شو یا الله یا الله موږ عاجزانو د خپل نوم د پاره قبول کړه یا الله یا الہ العالمین په ټول دنیا د هغوینو راخاره کړه الله یا الله ته په ټول دنیا اسلامي نظام راولې ته شهیدانو وینې قبول کړه الله ته مجاهدینو حفاظت وکړه الله یا الله د جیلونو نه ټول راځات کړه یا الله زموږ سمرګری دي ته کوم ځای کې چې په کومه دنیا کې کوم ځای کې الله مجاهدین دي دا غي مرسته او تعاون وکړي یا الله یا الله ته حفاظت وکړي ضرورت پوره کړي یا الله د مدارس او د علما او د علما او طلبه او د ټولو حفاظت وکړي یا الله یا الله زمونږ خلینو قران او سنت دنیا ګډ ګډ تورسه یا الله یا الله سوق بیماران ته د صحت کامله عاجله نصیب کړي یا الہ العالمین دا جماعت دې انتظامی ولا یا الله دا دې مرکز ګرځوا یا الله یا الہ العالمین زمون په ځړ کې راځي نو په ځړ کې الله دې ضرورت دي یا الله سوک ویل نشی تا ته معلوم دی یا الله او ټول حاجات او ضرورت د خپل غزانو نه پوره کړه یا الله یا الہ العالمین ته زمون په آخرت کې د مخلوق په مخ کې مشرمه یا الہ العالمین ته د مخلوق په مخ کې مشرمه ستاسو تر ټولو د ملاویدونو مخ کې مخ کې یا الله زمونږ ټول ګناهونه معاف کړه یا الله یا الله ګناهونه معاف کړه یا الله یا الله سبحانه پروګرام په خیر او عافیت کا یا الہ العالمین یا الہ العالمین ته د عالم د پاره د هدایت کړی او ګرځه یا الله ته زمونږ خوشاله شي یا الله دا سره خوشاله شي بیا نه خوشاله شي الحق بیا بیا بیا بیا په قرآن باندې الله یو ځای کې یا الله یا الله زمونږ بد عمله د وجنه زمونږ د قران د نعمت ماخله یا الله یا اله العالمین زمونږ د مدرسې د ټول مدارس حفاظت کوي یا الله یا الله چې څوک سره څه قسم تعاون کوي مالی بدل جان یا الله تداوی نه دنیا او آخرت خوشاله نصیب کوي یا الله یا الله تر ټول خوشاله شي یا الله یا الله تر ټول خوشاله شي یا الله یا الله ته زموږ ټول نه خوشاله شې یا الله زموږ ټول سوالونه په خپل دربار لا یزال کې قبول او منظور کړه یا الله وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعین آمین آمین آمین یا رب العالمین